درې سو شپېته خوونه دي کبه دې کې چې عیسی بچا کې موجود شي الله به بدقه عمل باندې جنت لبوځي او کله عیسی بچا کې موجود نه شي نو به کار خراب دی او مقصد موږ تاسو د هغه خوند تشریح هم دغه خبره ده چې څنګه عمل کې راولو زمونږ منګه څنګه راولو زمونږ د ملګری او زمونږ د زنانه څنګه به پوښ تر څو پر د انسان هغه ابدي ژوند او هغه ابدي مرکز چې غل ویل چې جنت هغه خسته شي او ډولی شي او دا خبره مشه و چې بهترین نعمت په نعمتونو کې هغه زمونږ د الله قران او د محمد رسول الله احادیث چې ارسه تشکړې دي او دې سره دا خبره مخکې درس کې دا ویل شوی و چې د جنت دومره قیمتي شی دی زمونږ الله په کار ده چې ډېر قیمتي اعمال زمونږ نه وغواړي معمولی کارونه باندې الله موږ جنت راکړي دا وجه سره یو خو زمونږ الله جواد دی ډېر سخی دی او د سخی ذات د شان سره مناسب ده چې په معمولی عمل باندې انسان له جنت ورکی دوی موجوده چې د عمل نه اسې موږ له ظاهري وارخ کاری خو لګین واقع نفس الامر کې دا لوی دي لکه په تور مثال حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې کله آیت کرسی ولولې نو د جنت مابین کې سب د مرګ مسافره یا رسول الله فرمایي چې کله انسان او د سوګي او کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرین دی ویلې زمونږ الله د جنت اته دروازې د اخلاص سي اسه کې دا عمل موږ له وړي کې ښکاری جرګه بده کې لاس نه مو چرته خلک پیوتل او نه مو چرته مال پیو لګیدو نه مو وخت په ولګي دوه شی منټه دوه منټه خبره ده موږ له ظاهري وړه کاری خو موږ رب العالمین په نسبت ډېر قیمتي دی او ډېر زور بلې کړي ځکه فيه الالتجاء الى الله عز وجل زمون ټول احتیاج او عاجزي او تملق رب العالمین له اعمالو کې کیږي چې ډېر امور دغه نه بیان شو نن یو بل امر باندې خبره کو د ملګری حق څه مطلب د جنت د شي جنت چې هر سړی مړ شو بزا بډاره کورې جی زمونږ اوسه په دنیا کې د الله لپاره د خلکو سره ملګرتوب دی هغه مو که چرته پاللې دغه د بچو سره مو کومل ګرتو پاللې الله به موږ له جنت راکې کې نسمه الله ګوله موږ نه راکې به تور مثال نن درس کې به دا خبره ذکر کې چې یو سړی دی هغه یو شخص سره الله رضا لپاره ملګرتوب او چې عقل وفات شو تقریبا 40 کال پورې دا غره بچو سره هغه ملګرتوب پاللو دې سره احسان کو ایته مال ورلګلو یا دوه ملګری په لار باندې روان دي او په اسونو باندې سواری دي او د یو ملګری دی اس بول شروع کړي دا بل به کوشش نه کوي چې داغه نه مخ کې شي بلکې دا به صبر کوي تر څو پورې داغه د حیوان درې ضرورت نه پاریخ شي او بعد دغه نه به شریک باندې روان شي راځي چې نن په دې خو باندې د خپل ځان وتلو یو ځای کې به تور مثال مال تقسیمیږي مال څه معنی چې په یو ګاډي کې جو هر سړی د خپل کرایه ورکړي اي موږ په نوبت باندې جو که به نوبته یا زمونږ د حجاج دا چې کله به تور مثال د هغه مقدس عبادت نو مقدس زین را پاریخ شو د خپل کور لري او په ترتیب باندې راځي که اسی ټیل میل جوړي ګوره د قټیل میل چې انسان جوړ کی د نن درس نه دا معلومیږي چې په دې ټیل باندې موږ الله د جنت ته محرومي د جهنم په طرف باندې موږ تشکیلې وو ابلیس موږ له په دماغ کې دا خبره واچوله چې لکه دا خو ډیر مزیدار عمل دی وکي او حج دی وکي او مال دی ولګو دومره مصابري دی وکړه لیکن په یو بینوبتۍ باندې د دې ملګری په نه لحاظ باندې چې کله انسان به ادبي وکړه وړاندې ول او رسواله وکړه د انسان په دې عمل باندې موږ الله د جنت نه محرومي او جهنم لرا کوي ته سوچ کوا د مون خپل کمل غنو چې لکه اوچت دې سیټ له وخاته او دې بنگلې له بده اوچت قیمت باندې ما ځان را ورسو دې اجازه د ټول نه مخ کې وخاته مو دې سیټ کې میزان لږه برابر کې پم دې یو بے نوبتای پم دې یو بے ترتیبای د ملګری په تکلیف باندې زمنګ الله منګ دې کې سجنت نه محرومي او جهنم لمبوزي اوس تاسو ګورئ دا موږ څه کوو چې لکه موږ الته لوړو ډېر کې څه عمل مو وکړو د څه عمل مو وکړو او په دې ځکه د یو ملګری حق دی زمانه مخ کې دی لګین زبر خپل ځوانه او چالاکه باندې دغه مخ کې لاړ شي ملګری دا خو ډېر چالاک دی د شپږ ورځې کېږي مال نوبت نه رسیږي او سره به دې سکن کې ورسېدو یره مو خو منګي یو دغه خبره چې وکړه نو د جنت نه بل سومي جو جهنم په طرف باندې وروالیږي د دین د اسلام صاحب خو برې ده ډیره مهمه موضوع ده نو د ملګری حق اصل کې نن د سلف صالحینو تاریخ وګورئ د محمد رسول الله حدیث وګورئ تاسو به وګورئ چې په دې جامعه کې چیرته د ټیل مل راځي پر دې حق تلف کیږي به ترتیبي جوړیږي خفګانون انسان له متوجه کیږي نه نن یو بل خو د رسول الله د احادیث نه چې موږ تاسو له خود لیکيږي که مو چرته په دې باندې عمل وکړي جنت ته او که عمل مو ګره چرته بهونه کې جهنم دی به به سړی ببل تر باندې روانيږي هغه کې رسول الله د حدیث او تشریح او د توجه به تور مثال یو روایت کې راځي روایت د عبد الله ابن عمر دا فرمایي رسول الله فرمایلی دی ان خير الاصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه و دې ټول ملګرو کې بهترین ملګری هغه انسان دی چې هغه د خپل ملګری د پاره ښه ملګری دوه کسان انډیوالي کوي زمونږ د الله په نسبت قیمتي شړې به هغه چې هغه د بل ملګری خوشاله او دغه سره ښه غونډې ته به کوم ملګرتوب پاللی وخير الجيران او غره په گاونډانو کې عند الله د الله په نسبت اق انسان چې هغه خپل گاونډي سره خروي تیری ته اوس ګوره که زمنګ نه چرته د گاونډي خوشحالي وي او داغه دا ژوند ډیر کې زما سره خوا کې دکان دی او یې کور دی یې زما سره د ګاډي په دې شټ کې نه سي یې زما سره په دې مجلس کې دی او هغه زما نه خوشاله نو په دې خوشاله باندې الله جنت له بوجو کني ګور به په بل تر باندې تشکیلږي شړې د دې وجنه سلف صالحینو کې به عادت داو هغه د رسول الله د حدیث په تشریح کې به دا خبره کوله د الله نبی فرمایي چې کله د انسان نه گاونډي خوشاله دا به جنتی او که گاونډي ته خوشاله نه دا به جهنمی او دا د انسان نه کوم عمل نشي بربادي لکه یو غړ سرمن چې انسان د تیز نور لکی دی او غور باندې ولګي ارسل منځوي شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې جبريل دومره تاکید مال دي غونډي او د ملګری په باره کې وکي وي حتی شو ویری دم جسمه سره به میراث کې شریک نشي یو بل واقعه د ذکر کیږي د عمر شنقل دغه سعد بن عبیده هغه تقریبا سړي تاوان راوخت په معاملاتو کې فحبس بها و اسرائیل وجن د قید شو عمر ابن عمر دغه ملګری او ته پوښتې ته وکي چې لکه څنګه د ملګری سعد ابن عبیده کار نه چرته دی ولکه ته خبر نه وې نه ویغه غو د شو لین دین د خلکو ساتلو نتیجه دا جوړه شو چې ایسا غت توانی شو حکومت راغی قیدی کې ښا وې د څه چلو شو او وې سور به تاوان پر راغلی وې 200 شرعي وی دی عمر ابن عمر خپل غلام لرل واغله ویلې ته مال 200 روپۍ راکا نو ایسه ته به آزاد کا مکاتبه کې چې کله پیسې ته واغستې وی دغه پیسې واغسته او هغه ځل ورور سره چې بکما قرض کې دا بند شوی وو خو فلما خرجا چې کله سعد ابن عبیده وروته نو دا ته پوښتنه ملګرو نه وکي چې من اخرجنی زر دې زندان نه دا چاره وې سمجما په دې ملګرو خو دومره پیسې نه وي چې هغه ورکه عمر اخلاص کینو قالو دې ټول ویل چې عمر دا سایو ملګری او هغه سره د مشکلاتو نه پویو چې زما د ملګری له دغه تکلیف رسیدل او دغه خاندان دی او بچی دی خپل غلام آزاد کړي او دغه په مقابل کې پیسې راواقع شو سره قرض پیدا کی کده شي خوې زمنګ د ملګری سره گاونډي سره تیر شي نو موږ به جنت والا وګوره کدا خو چرته موږ سره موږ صادري کې موږ به جهنم نه یو اوس هم موږ تاسو دا کوشش کوو چې موږ د عملګری څنګه تخریب شي د باندې دومره کاله قید شي څومره نور څور وړاندې شي د علی بن مصعب نه نقل لې هغه د خیسمه په اړه کې خبره ذکر کوي وي يحملو هغه بزن سره باروله بټوا وکانه مشرن او سره ډیر مالدار و ډیر پیسې به ځان سره واخ شورا به جمعات لا جمعات کې بکې نو سنو فایزار ا رجلن چې کله به وسړې د خپل ملګرو نه وریدو چې دغه په جامه کې لګ زره کندمواله دی عیب جن دي زړی دي نو اعترض له اغلب د اعمالو دا بټور وړاندې کړ ورته ویل چې څومره مال ستاسو لګيږي هغه دینه والو ځل په جامع وکا څه مطلب که زمنګ سره به د شوخه گاون کې د شي روي وشي او زمنګ نه د شي صادر شي چې څومره مان زمنګ سره هغه موږ راوالو دی گاونډي له ورکو د جماعت کې ورته مخې لکېدو چې هیڅ معامل غره زه پوهیږم ستا جامع نشته او ساره بچیانو نشته د سورج ته پناره باندې دین چې څومره مان سره لګيږي هغه سره وخلو د نور چنل لګيږي هغه مال پرې ده کله چې خو چرته په من کې موجودي کې موږ د جنت والو کدا خو ګوره په من کې موجود نشي خبره به خراب را ته اوس ګوره چې زمون خو ډیر مالې لیکن د یو بل چا مال هغه کورګه لګ مال ولې نه او هغه څنګه وندي ولې نه یو فقیر او محتاج ولې نه کوشش دا کوي چې هغه څنګه دا غاک را بنګو بر خپل تر باندې راواړو به چې موږ دا ول جنت کې وګورم موږ به دروغ جن یو الله به موږ په دې عمل باندې جنت نه راکړي د دې وجنه سفیان ابن عینان نقل لې وې سمعت ما د مشاور الوراق نه خبر اورېدلې ده دې خبر لګ متوجي وې ما كنت لاقول لرجل اني احبك في الله عز وجل وې زه اشاره د خبره نه کوم چې لکه د الله لپاره ساس رزما مینه ده به یې څه شته منع کوم د دنیا په کارونو کې څه مطلب یو سړی له موږ ویل چې تاسو ما رور شوي او در رب العالمین درزه لپاره سره زما مینه محبت ته او به هغه زما د دنیا په اړه کې وشي سوالو کې وشي ته منه کوم چې زما سره نشته او دا دا به زه دروغجن ما زما د مینه د الله سره دا به زه دروغجن نه ده د الله رب عزت موږ له دې شي معمولی غونې به ښکاری او د الله لپاره مینه شي مستقل عبادت دا غونې معمولی غونې موږ لپاره ښکاری اما د دنیا د عمل دا به موږ ډیر مهم دی معنا دا چې وسړي سره ملوز الله لپاره وکي نو به یاد ساته د دنیا د ټوله مسلې داغه نه به قرباني ابن حجر اسقلانی فرمای د الله لپاره مینه دی ویل شي هغه سړی تر شي در کې جتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه د دې وجه نه څنګه د الله محبت هم باندې باندې راځي چې سړی به د الله لپاره مینه د خلکو سره ساتي قران سره به تعلق ساتي او د قشمنځ سره به تعلق ساتي ذکر سره به تعلق ساتي د الله نمونه سره به ځان مخته کې او د خپل سره به د الله وړاندې شي قیدی غو نه وتړي د الله د اولیاء سره به کېنی الله له وخت ورکړي د رسول الله تابعداري وکړي او د رب العالمین در زاره لپاره مسلمانینه کوي ابو ادریس خولانی فرمایي ویزه د مشک لاړم شام لا یو نوجوان د قران درس کوي د زړه کې اسه مال نه نه وته ته پوښتنه مې ته وکړه چې لکه دا صاحب سوګ دی معاذ ابن جبل خو لور دراله وې ما ورته ویل چې آشنا ما یو خبر راوړې ده وې څه وې د قران د وجنه رب العالمین درزانه پر اساس لازمه مینه ده وی الله د الله لپاره ما وی شاو به ویل د الله لپاره ما وی شاو دریم کړه دی به ویل د الله لپاره ما وی شاو وقال دي معاذ بن جبال ویلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر محمد رسول الله نو ریدلی چې یو سړی د الله تعالی زره لپاره د چا سره مینه محبت کوي دی انسان د الله محبت ځان له پرس کوي نو دا فرمای وېزه چې کله وسلی لوم چې د الله لپاره مثال سره مینه د به د دنیا کارونه ته منع کوم وې دا بالکل زه دروغجن په دې خبره کې به د ارڅ ورنه قرباني ځکه د الله لپاره مسله شو او به دا په خپل فرمایي ویو زنانه وا هغه د یزید بن عبد الملک ابن مروان خو لاله ورته وی ویلې چې انی زد الله نه حیا کوم ان اسال الجنه چې جنت سوال وکم لاخین دی ورور د پر اسما درونو وابخل عنه بدینار او درهم او به چې ور په اسمانه طلب کې ورنه کوم څه مطلب وی قسم په الله چې کله رب العالمین نه دا سوال کوم چې الله زما د مسلمان رول جنت ورکا او دا کله چې زمانه ور په طلب کې زی بیان ور کوم دي چې باندې لاس کړم چې زمانه نشته دا ودا وی مان د الله نه حیا راځي چې الله ستنه جنت غواړم دله او خپل ور په نه ور کوم دي خبره باندې دماغ لا شو وی قسم په الله چې بده خبره منم نه د الله نه شرم راځي چې الله دا قیمتي جنت دل ورکا خو که سبا چرته دې ملګری اې د بچو یو روپۍ زما نه پکار یو غز ما سره یو ځای ورکوم نو پاګې باندې به زنګ اخوا دې خو کوم وې مال به حیا راځي مناسب دا چې د جنت سوالم به ونه کوم چې سر سم سره معلومه چې شیا دوستانو یا دښمنی د ابي منصور نقل د غریب ابراهيم نه نقل کړي یو ورځ ودا دواړه په لار کې برابر شو سره خو هغه ځکه د یو کس لار وا وی ابراهيم لوي ویلي ابراهيم دلوي تقدم مخکشه وی غین کار کوي زنه مخکې کېږم خو حتی ابراهيم په خپل مخکش به ویل لو كنت اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك وې کچرته مال دا معلومات وې چې تاسو باندې ورځ مشري وزستانه نه مخې کېدم بلکې ته مې مخې کولې معنا ده چې کله یو سړی وغواړي رب العالمین مال جنت راکړي چې سنه کم سړی مخکي مشري په کار ده چې داغه په لار کې ته احترام وکړي په مجلس کې احترام وکړي په کرسي کې نسل کې او په گاډي کې نسل کې د قشن په نمبر کې او په هر حرکت کې چې لکه دا صاحب غزمانه مشر دی دی وجنه رسول الله فرمایي سپینګری انسان دا الله له حیا ورس چې کله غل وال ور کوي او د درې کسانو اکرام هغه رب العالمین اکرام دی یو په کې د قشپنګری لري چې د شړې په ګیره کې سپین لګېدلې دي او تا رب العالمین درزا لپاره دغه احترام وساتو رسول الله فرمایي دا د شې د لکه ته چې رب العالمین احترام وساتي دغه اکرام دی وکي او دا شي بل لوت کې هم دا خبره نقل لا دا به ایاس نقل لا فرمایي چې اذا استحب الرجلان وی چې ګل دوه کسان انډیوالیو کې فتقدم احدهما صاحبه وی لیکن دی وخت کې دا کشر په دې بل باندې مقدم شو مخ شو فقط اساء الصحبه وی د سړي ګوره د خپل انډیوالي څخه خراب کړه دوه ملګری دي او په دې کې دا یو ملګری چې دغه زموږ مشر دی زمانه په عمر کې مخکې راځور به دلار مخکې مخکې زمو دا غلي حاضر ساتم وې زما د سر د اعلان اورور ولی دا کمانډي ولی چې اعلان کړی دا په دې کې زه دروغجن ما مناسب خدا و چې هغه ما ځان مقدم کړی وې زه تیروس سوي کدا عمل په ما کې موجود شو جنت دې ګوره کې به جنت نشته مله د خلکو سره معمولی غونې ښکاری یره پرې دا مړه داس پنګیری دی دا په دلار باندې تل نه شو د څه وس موږ څومره وخت راغلی اوس موږ ډیر کارونه کارونه پراته لري اسماعیل ابن امیہ فرمایي هغه عبد الله ابن قیس نقل کوي و ان من حق الصاحب على صاحبه د ملګری په ملګری حقدار اذا بال دابته شکر داغه سروي تش می تیز کوي ان يقف له دا ورته ودري کی چې داغه دا سروي د میتیز نه فارغ شبه دغه نه به د حرکت وکي دوه ملګری په لار روان دي په دې کې یو ملګری په خپل ضرورت راغو په تشو باول لا یا داغه سروې به تور مثال وکړه یا اصلي او هغه باول لا ودرېدو دا بل ملګری به دا چالاکی نه کوي چې مړ ځان نه سول پکار دی بلکې دا به ودرېږي تر څو پورې چې هغه د خپل باول نه فارغ شي یا د قشن داغه سروې نه باول نه فارغ شو بیا هغه حرکت وکړي دا سره حرکت وکړي د شي حقوق شکل موږ مراد کو الله موږ جنت راکړي کنه قتل موږ نه راکړي تاسو خپل ځان بده باندې ګورئ موږ به د خپل ځان په دې باندې ګورو چې ایا دغه حقوق او داسې مسلې زموږ صادرېږي او کنه ډیره مشکله به ده د ابراهیم نه نقل لې ورایت سالم ابن عبد الله او عمر ابن عبد العزيز ویما سالم ابن عبد الله عمر ابن عبد العزيز ولید چې دا دوړ دیو سره مزل کولو دروم پر اسمه کې ایتالیا کې وی فبال الدابه احدهما د یو ملګری سروي چې دا هغه می تیز شروع کړي نو فنتظره صاحب د مل ملګری ورته خپل سورلی ودرولا چې کله داغه دا سورلی داغه دا دابا د خپل ضرورت کو ضرورت پر کول نه فارغ شو دغه نو شد وړ به شریک حرکت وک ملګرتوب دی لویل شي دیوالي دی لویل شي دا قران او سنت تل ترازوري انسان به بده باندې ځان تلې کچر د علائم په من کې موجود به جنت کې نه ګوره بیٹه غرانه ده دغه خوینه رسول الله ذکر کړی دی محمد بن مناظر فرمای وېزه د خلیل ابن احمد سره روانو ما دې خبر اوس توجه کوي وې فن قطع شعشي زما د چپلې دا تسمه وشلې ده وې فخلعن له هغه د خپل پړوي سره فقلت ما ورته چې ما تاسو نه تاسو څه کوي وی قال هغه مال ویل زه تاسو سره په دې پڼه کې برابر والے کوم ستاسو مو ته دیوالو ملګرتوب دی ستاره سپلې دا تسبه وشي دا ته به مزل نشي کولای بلکې هغه دی وېست لاس کې دیونی ولا زم د خپل یو سپلې او باسم چې تاسو سره په سپلې کې برابر شم په دې پیدا خپل قبل مزل کې برابر شم دا چې ستا چیرته یو چپلی او دا بل شیدې د عثماني دا دواړه اوسې به روانه مې دا ملګرتوب مال خو نه راکې دا قشان خو چې کله په من کې موجود نه به بر جنت لایق مونږ جوړیو ډیر وسوله چې الله درزه لپاره محبت د دې وجه انس ابن مالک بده کدو د بوټي سره میوه سره وې سبزی سره ډیره مینه ساتله وجه دا وجه د محمد رسول الله ډیره خوخه وا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد ابو یوسف سے یو سره دغه مجلس کې نه سودا خبره وکړه چې د کدوري دي سبزی سره زما دومره تعلق نشته خو کې نه راځي ویل کدل ته راوړی وی چې کله د امام ابو یوسف رحمت الله علیه مخره دا سړی راوځنو درې راوځو څو شړقې ته وېس وې کستا خو خنه راځي لیکن د محمد رسول الله خو خو داغه د مخالفت ته خبرې ځان ساتلې وي ما ورسره له کې بعد دا او شغه خپل تنه هزار ساتله یو ورځ ویچا ته پښتنه وکړه صاحب دا ولی وې د قشان یو ورځ ما رسول الله ولیدو چې داغه د تڼې آزاد او داغه د مناسبت د وجنه وې سما د آزاد او ساتل چې داغه سره زما مینه محبت اعلان شي عبد الله بن عمر چې په کوم ځای کې رسول الله مونږ کړي الته مونږ کوو چې په کوم ځای کې تبسم کړي الته تبسم کوو چې په کوم ځای کې دمه کړي الته دمه کولا وجه دا وجه رسول الله سره وزما د امینه صادره شي برابر شي په دې کیفیت باندې د بکر بن عبد الله نه نقل لي و اذا كنت مع صاحبك چې کړه دی ملګری سره روان وي فتخلف غورس شو یبول تش می تیزه کوله فلم تقم عليه لكن ته الته وندرې دې تر دې پورې چې خپل بوله پوره کی وی فلست له بصاحب انت دا ملګری نه یو کته دا خبره کې چې داس ما ملګری دی ورور مې دی واسي دروغ وای دروغجنه ستاسو ملګری تاسو سره بلار باندې روان دی هغه ضرورت پوره کول لاړو تر خپل مزل لکار ویلې یو خو ضرورت هغه به جدا خبره ده و اذا ما انقطع چې کله دا غره سپلې او تسمه وشلې ده فقام هغه ودر دا هغه سپلې جوړوله پاغه باندې دا میخونه او پلک وغیرہ والي او تو ورته ونه درې دی فلست له بصاحب انت دا غمل ګره نه اسی دروغ جن ته دروغ وای چې زمانه پلان سره ملګرتوب دی او الله رب کې مال به جنت راکړي حسن ابن کثیر فرمای وی محمد ابن علی له ورځ د یو حاجت باره کې شکایت وکړ او د قشن د ملګرو د بے وفایي باره کې چې زمانه ملګرو سخت بے وفایي زما سره وکړه وی فقال غد شي ویل چې بئس الاخ ډېر بدرور هغه مرور دی هغه ملګری دی يرعاك غنيا چې تکله مالدار استړي لحاظ ساتي خو چې کله ته غریب شي به د لحاظ نه ساتي ودې چې ملګری ډېر بد ملګری دی په ټول ملګرو کې ثم امر غلامه به خپل غلام له امر کې ورته چې بټورو باسا تقریبا پای کې وسو درهم و او به ورته ویلي چې دا بټوا ځان سره ویسا په دې کې وسو درهم نه په خپل بچو د خرچه کوا خو یاد ساته چې کله دا پیسې خلاص شي بیس ما خو لره شزمانه طلب کوي چې نوري پیسې درکوا دا ډېر غلط انډي ولې چې ته مالدار ملګری د خپل راځي چې غریب شي غریب خپل نه راځي چې زما سره څومره مال دا به سره شریکو د دې وجه رسول الله فرمایي په اق مسكين دي الله لعنت چې هغه د مالدار خپل ورزي او دغه مالداري د وجه چپلو شي هغه کوي او رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې و علامه ده دا چې خلک په خاصو خلکو باندې سلامونه چې بده مالدارانو غریبو خلکو باندې هیڅ به سلام نه شي الکه پلانې مالدار داس ما ملګری السلام علیکم ورحمت الله فلان او فلان دا خو کې په من کې موجود شنو یاد ساتي موږ وربه د جهنم والي چرته بل موږ له جنت رانه کی چې یو چا سره د مالداري د وجې نه ملګرتوب کوو د قشن د غربت د وجې نه به پریدو د حسن بصری باره کې خبره ده وکله به چې دغه په ملګرو کې ملګری ورک شو درس برانغي یا به جمعه لرانغي نو اته منزله دغه کور له بورغي چې لکه دا پلانې ملګری زمونږ څنګه نشته اوس وخت کې موبایل ټلیفون دی چې ستا ملګری ستا د درس ملګری هغه درس نه رانغه خمخه ته پوسو کا وی فإن كان غائبا کچرته باغه غائب وو چې کور لبه ورغه دروازه به ټک ټک لو بچي به روه ته به ته پوسو کې چې لګه پلانې نه ښکاری هغه به چخوال تن تلاړو وی وصله اهله و عياله دا انډيوالي ویو پاله دغه اهل دغه بچو سره او کچیرته حاضر به به ته پوسو کې چې صاحب ولې ناراضي ته اوس موږ ملګری اوس موږ درس ملګری اوس موږ جماعت ملګری د جمع هغه به خپل عذر پیش کړي چې مریض مې پلانې پلانې کارو به به دغه یو بچي هغه به را طلب کې وړي کې ماشوم دل تر راشه چې کله باغ راغی نو فاعطاهم الدراهم اغلب پیسې ورکړي وقال به ویری د خپل ملګری لشي اے پلانیا ان سبيان يفرحون بهذا دا وړ ماشومان پر پیسو ورکول باندې خوشاله وي ورپې 2 روپې چې نور تور کړي څومره کیسه خو څومره کیسه عذاب دلیل له بده باندې چې مؤمن انسان هغه به د سخا سره ځان عادت کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د مدینه منورې نه عملګری رااله بیعت وسره کو نه یو په دې خبره باندې چې ګوره خرچه وکاو د څه بلې چې بس مونږ او دس زموږ ملګری عالم دی هغه ویلې دا منځونه او د سونه داخله ولې زیات کې ځکه بری باندې پیسې لګیږي نه خو چې کله زیات پیسې رانو ته به د عملګری ګوره چې دې یقیني کوي کني کوي به وې دی وخت کې داغه ته پوس به وکي چې کله باغه وو نو به داغه د حال پوښتنه به وکړه یو بچا به روغ دغه پوړ ماشومانو کې او څه بچی د سره نقد هغه به ورته ورکړ به به چې بده خپکیږي ما خیر د ماشومان دې بده باندې خوشاليږي بده دا کیفیت وی حسن بصری عادت داو چې کله به یو ملګری د غره ملګرو نه ورکشو سلام به ورمانه واشو چې کله بتلو نو خادم به روغته ویره کدل تراشه اغلب بټو ورکړه او به به ویل چې دار خپل مولا لورکا خدا ور باندې خرج کا ګوره د خپل مولا په دې باندې خبر نه کی یا دا پیسې راغله په خپل مولا او دوست دغه پر بچو باندې خرج کوو د شورته مو چې مال پلاني راکړي دي اسنه به کاغذ ماته لپاره دعا وکي وې داس ماته دې بدلی ایواز په دنیا کې رانه کړی شي اوس موږ لګورای یو 50 روپۍ چاله ورکړي جو زر کرته ورته یادو چې لکه څنګه چې هغه پیسې خیال خو یاد خو شي چې ما درکړل تا اخره دې ما غوسه کړه ته ډیر غریب وي یا ګور هغه جامې مې درکړې ته ډیر غریب وي یا مې تعالی دا مسله وکړه دا د عائشه رضی الله عنها برکه دا عادت وو ویغه بچ کله بچا باندې خرچه وکړنو بیا به د دامور نه طلب کوله چې تماله دوه غواړه وی اسنه چې دا دعا غوښتل د دې بدلن شي اخرت کې به الله مل اسرانه کی د شي خوونه دا چې کله په انسان کې موجود نه به گزاره کیږي د جنت په طرف باندې کینه په بل خو به روانيږي د جمیل ابن موران نقل لې یو چې کله موږ سخت تکلیف ورسېدو زمونږ یو ملګری العجلی ویغه به زمون خاله بټوره اړل به به ویلې چې دا د ځان سره ساتي لګور سره به راغې به ویلې چې کومه بټوه مې تاسو درکړې دا غوړه په خپل بچو باندې خرج کا د دې وجنه بلال صاحب رسول الله فرمایلی و لا تخش من ذل عرش اقلالا یا بلال وې د دې خبره نه مې لري چې د عرش مالک په تابانه فقر راولي بلکې مال لګاو چې څومره مال لګي غومره مال زیاتېږي د زموږ ساسو عقل نه مني سل روپے به تور مثال ما سره دې غنه ملس خرج کړو نبی پاتې شوې ظاهری کم شوې خو محمد رسول الله فرمایي چې زیاتېږي بس موږ موجوده زیاتېږي خرچه کوله محمد بن منکدر په نامه باندې عالم دغه نشاته پوښوږي چې کوم شپات دي چې تور باندې خواندالي سب دې ژوند کې نو قال هغه دا خبره کړ چې الابزال علی الاخوان خرچه کول پر خپل ملګرو باندې وی قسم په الله چې مال په خوند راشيږي او زه د خوند والا شمه هغه دا خبره چې پر خپل ملګرو باندې خرچه وکم او هغه له دا مسله ورړانه کما د حماد بن ابي سليمان نقل لې ویغه چې کله به د روژې میاشت رااله د ماخامي ټیم بچراغ نه د اکثر ملګرو لپاره بیرو جماعت ورکو خو چې کله به تور مثال سبا د اختر ورځ راته د څومره ملګری بچ دراغو کې د ټول لوي جامع مور کړی تاسو چې دې لګورئ دې ملګرو د جماعت تنظیم او د قشن به د غل د جامو تنظیم دی له ویلې شي انفاق او خرچه پر خپل ملګرو باندې کدا مسله چرته به موږ تاسو کې موجوده شو د جنت ولا بو ګره کدا مسله به موږ تاسو کې موجودیږي نه به جنت مسله موږ لګرانه ده اعطاء انفاق دا ورکول پکار دي حسن بصري وې داغه سره باسي ملګری په مجلس کې مخامخ شو وې دا خپل پټګی را واغوسو او هغه یې هغه بل ملګری لور بسر کې نور دومره شی وسره ونه شغله ورکی د شیخ الاسلام ابن تیمیه په منقبات کې مدار راځي وی ورځ دا بدرس کې نه شو ملګری راغی ډیر غریب سائل راغی سوال ورنم کې د الله درزاره پر وې سره کوي سره خپل پټګې په منځ نیم کې نیمه د سن نتاو کې نیمه اغلا ورکی وېزما سره سوای بل شي نشره خو لیکن دغه شیشه باندې باندې اتفاق وا حسن بصری کې دا عادت مو چې کله ملګری ورته رااله یو لوکه به راويسو د کټ لانه به خودل او به ورته ویلې چې د کی کجوري دي او دا مساج لپاره ذخیره کړی چې زما ملګری کله راشي چې ور باندې خرچه وکم راشه اوس موږ لګورای زموږ ملګری چې کله راځي نو شته پټو چې لکه پلانې راغی پلانې ته پرې د کتل ته کې 2 منټه کې نيسه به رخصت شي به بدا شي وخورو دا میوه به ورسره وخورو اوس دا دور په خوارې باندې موږ راوړی دا دغه په دې ټیم کې دام څومره ستر باندې نه غودرې دو حسن بصری به اداره کټ لاندې ساتلې و چې ملګری به رااله ویل کده ډیر وخت ما دا شی تاسو له ساتلې او تر څو پورې اداره شو په شریک سره اوخرو د شي خوې په ځان کې پیدا کول په کار دي سړی د جنت په طرف باندې روان شي حتی تر دې پورې یو ملګری فرمایي دا یزید بن ابي زیاد ویزا عبدالرحمن ابن ابي ليلى من اس داخل شوی نه مګر چې کله بورالم کې څه څه خبره به مال وکړي او اخر کې مال طعام راکړي د دې وجنه زموږ شاو سره مشرانو مطلب دی وی پیس دی خو په نيز دی معنا دا لک شه په خلکو باندې خرچه کا خو لیکن برشه تربیت تربیت باندې چې تندې پراخی د شي باندې شلکه دا وستراغه او دا څه مسله شو دا محمد بن سیرین له شکل ملګری رااله نو به ویل چې زه به تاسو شیا درکم زما په کور کې ډوډۍ ته دغه شان سبزی را ترکاری دا تاسو ورې کورونه کې مشتا خو لیکن زما سره یو شعر به شهادتنا وې د شاتیو غبین به راوړو چې هغه بلتی استلې شي وینو او په چاړه باندې به د قشن دا قطه قطه کې د ملګر لوي بری قابونه کې کې خو شدا تاسو وسخرای د زمر ملګر خصوصي قدر یې زه ورته کومه اې دې ټول حالتونه دا خبره معلومیږي چې انسان به په ملګرو باندې خرچه کوي دا به جنت لورځي و الا که چېرته دا خرچه مرچه ور باندې نه کوي نو رسول الله د احادیث نه معلومیږي چې جنت ته تل دا به انسان لګرانه تمامېږي حتی د عمرو بن عبید بارک راځي چې هغه ملګرو د نانیرو درهم پیش کړ کله به د خپل جامع راوي سو هغه به ورکړلې او دا به ویل چې ملګرو تاسو زما ډېر احسان تاسو ما سره ډېر احسان وکړو چې زما کور لراله اوس ما دې وزري لراله اوس ما ته پوسه مګو چې شې زما سره نشته چې زه تاسو درکم الله دې وسوس دا بدل در پوره کړي حسن بصری نه دا خبره نقل لا یو سړی چې هغه د خپل یو بل ملګری سره ملګرتوب کړو تقریبا سلوي کړه داغه د وفات شوی و لیکن داغه بچو سره به د احسانونه کول او خرچه به ور باندې کولې د دی خوې والا چې کله انسان ځان برابر کې خیسه اخلاق د ملګرو سره وکړه او په ملګرو باندې خرچه وکړه په درې سو شپې ته خو نه رسول الله چې زده کړې لري او موږ له یاد کړې دی یو پکې دقه لري کله چې عادت په من کې موجود نه رب العالمین موږ تاسو له جنت راکړي او کدا خو نه عادتونه چیرته په من کې موجود نه بلکې بخل موجود دي کوم څومره اوچت داوا ولې ونه کول جنت الله ګوره به موږ له جنت نه راکړي نو دا خو نه په ځان کې پیدا کول د جنت په طرف باندې روانې دل دی خو نه محرومې دل دا ګوره به سړې په بل طرف باندې روانې رب العالمین موږ تاسو له دغه خو نه توفیق راکړي الله رب العزت موږ تاسو ته قران او سنت بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین